یا د یوه قوم سرټیټي وغواړي حکومت چې دا قوم لږ کمزوری شي هغه مفسدین فی الارض وي او د دوی هغه غټ غټ سرداران ملکان هغه قتل کړي چا کوم دوی ته مشورې ورکوي او حبسهم یا یې قیدیان کړي او حیازت اموالهم و اراضیهم یا یې مالونه او مځمکې جمع کړي هغه ورنه کنټرول وکړي او صرف وجوه الرعیت عنهم یا داسی سو بدنامی اسباب ورته جوړ کی چی د خلقو زړونه دی ایغو نه واوړی او ایغو سردارانو بیا نه منی داسی منصوبی جوړی کی داسی کیسی جوړی کی دا ټول دا اوس حکومتونه دغه شای کئی تاسو سوچ وکو په خصوصا دا کارونه د ایجنسی دغو خلقو سره تړلی نو دا اوس حکومت دا سازشونه دا علاقو کی کئی چی کومه نه خطره یی ځکه دا غټ غټ قومی جګړې چې په ایجنسیو کې وي دا دې کې د حکومت لاس وي دا چیرې حکومت جوړول نه غواړي چې دا جوړ شي سره دې کې دا پولیټیکلی نظام خپل لاس په دې جګړو کې بلکې حتی چې کله خپل ورلا غټو غټو کسانو لا پیسې په بل جامع کې ورکړي ورکړي جنگ دې پاره چې بل قوم سره چو کی لانجو کی خو په بل جامع کې ورکړي دې کې حکومت ته فائدہ ځکه چې دو په خپل مابینس کې لړاوي نو بیا هلته حکومت ته چی فیلی آ ورنه په امن باندی ولا ينبغي لخليفة ان يقتحم لتحصيل مقصد فيما هو اشد منه او یو خلیفہ دی پار دا خبر مناسب ندا چی دے داخل سی چی دے اقتحام کی داخل سی لپار دی تحصیل دیو مقصد چی آغا اشد وی دی دینا ای داسې یوه کار د پاره جنګ شروع کی چی هغه دونه ضروری شی نه وی او خپل ملګری چه کی په خراب کی نه دغه نه به ځان ساتی دغه نه به چه کئی ځان ساتی ولا ينبغي لخليفه ان يقتحم ان يقتحم چه دا داخل شي لتحصيل مقصد لپاره دي حاصل ورته یو مقصد فيما هو اشد منه فلا يقصد حيازه الاموال بافناء جماعه صالحه من الموافقين نو دی به نه قصد کئی جمع کول دی مالونو په فنا کولو دی یو جماعت صالح دی موافقینو صرف مال و دولت دی پاره به جنګ نه کئی چه شه وفادار فوجیان او وفادار ملګری دی دی څه معمولی غوندی پیسو حاصلونو دی پاره معمولی غوندی لوټ مار حاصلولو دی پاره هغه خپل دی یو وفادار جماعت چه کی هغه ختم کی درهم برهمی کی خو چه دی معمولی دنیوی فائدہ حاصله کی نه داسې به قطعا نه کوي او دا د حکمت تقاضو مخالفې خبرې دي چې معمولي فائدې د پاره موافق ملګري سړی چه کي په بل چا باندې مړه کي فلا يقصد حيازة الاموال قصد به نه کوي د جمع کولو د مالونو بافناء جماعت په فنا کولو د خپل جماعت صالحه چه صالح جماعت دي موافقینو نه داسی به نه کیی شه جی لکه دا حرامیان خپل موافق فوجیان د امریکی هغه معمولی غرض د پاره چی پیسی دو اخلی هغه غرض د پاره چه کیی استعمالی ولا بد من استمالت قلوب القوم ومعرفت مبلغ نفع کل منها او لابدی ده دی مائل کولو دی زړونو دی قوم نه او معرفت تی هغه مبلغ دی نفع دی هر واحد دی دوی نه چی دا به پیژنی چی دا قوم زړونه به څنګه ځان طرف ته سړی چه کئی مائل کئی خلیفه به په دی باندې ماهر وی چی یو تقریر وکی ټول قوم به لمبه کی او معرفت تی مبلغ دی نفع دی هر واحد پیژنی چی کوم سړی سره کوم کار مناسب ده او کوم جنگجو ده او په کوم موقع دی د امیر مقرر کول چی دی مناسب دی فلا یعتمد علی اکثر مما هو فیه ایو سړی نه بعد ایغنا علاوه شی امیدونه نه ساتی چې کوم شی کې هغه ماهر یا دی ورنه چکه نور امید ساتی دارنګ والتنویه بشان السرات او عظمت پور کئی اغا شرفاء تا اصحاب المروعت تا چکم مالدار طبقہ دا پا قوم کے او اصحاب سروت تی هغی عظمت به کئ بادشاه او هغه ته به یو شان ورکئ او هغه به دغسی راضی ګرځئ او ځان سره به یې چه کئ همنوا ګرځئ. والدهاد او هغه ذوالاراء صائبه چه صحیح رائے وال خلق دی هغه به ځان سره دغسی همنوا ګرځئ. والتحریض علی القتال ترغیبا وترهیبا او بل تحریض علی القتال به کئی خلق به جنگ تا برانگیخته کئی چه کله جنگ روان ئی نو ورته تقریران به وکی چه ګوره تاسو مونږ خو مسلمانان یو او مرګ څه ئی تاسو مونږ خو دی دی پاره پیدا یو چه اعلی د کلمت الله وشی دا وشی او ګوره که جنگ نه په شا سلو بیا به دا دشمن ټول عمر تاسو چه یو غلامان یو نو ترغیب و ترهیب به ورکئی خلقو تا ولیکن اول نظره اوس چه کله جنگ کئی نو اول نظر به د خلیفه په هغه دشمن فوج باندې څه وي؟ اول نظر به یې دا وي، ولیکن اول نظره الی تفریق جمعهم، اول نظر به د ده هغه په تفریق د جماعت د دشمن وي چه د دشمن هغه جماعت، هغه ټولګی، هغې کښې څه پیدا کړي؟ تفرقه پیدا کړي، تاسو نه ګورئ اوس چه جنګونه کوي اول څه کوي؟ تفرقه پیدا کړي، او دا امریکا خو دونه لعنتی ده خدای دې برباد کړي، تر هغې پورې جنګ کوي نه ګوره یاد ساتو چی چیرته په کوم ملک حمله کئی دا تاسو بیا یقین ساتو چی هغه ملک دی شو ولی ځکه چی تر هغه پوری دا ارامیان حمله کئی نه په هغه ملک باندی چی تر چو پوری په هغه سرکاری کسانو کی سم سم کسان ځان ته کړی نه یی نعری هغه کئی چی که امریکا راغله مونږ به یی داسی ماته کو او داسی به وکړو حالانکه هغه یی دی چا دی امریکی خلک هغه عراق کی مویدل سعید الصحاف تو دغه چو آرامیان او داسې به مار غوندې ټوټی ټوټی کوماته هغه بیانونه لا یاد دی چې راتلا ولا ولدای ورغه خپل ورغه لالا سوري فوجانو ته داسې یو لوی تماشای و چې اوس د ایران ول د یو ناره کوي کنه دا دی امریکی پیټو ده په بش مخ کی تر اوسه ان کوله دا د امریکای پټوګان دی وس پکې غټ غټ عہدو باندې دا ناره کې مونږ بداسي کو مونږ نه منو امریکای فلانه چه سنګه یی چر باندې څه وکی حمله وکی ادا دو تبس به ټول عمر دغه کسان پیټوګانی او جبه کی حکومت پکی دی ملکی نو تر ایغه پوری سړای نشی کامیابی دلی دی دشمن اغه تفریق دی دشمن اغه جماعت ایغ کی بچو غرزای تفریقه غرزای پیسو سرا لالچونو سرا عہدو سرا پدی قسمه به تفریقی غرزای باس به به زکه چی چیر ته مسلمانانو شکست خوړلای دا دی چا دی لاسه خوړلای دا خپلو دی لاسه خوړلای دا زکه می اغه شعر درته ونه ویلا من از بیگانگا هرگز ننالم من از بیگانگا هرگز ننالم که با من هر چه کردا آشنا کرد چې زه ما ته له پردیو خلکو نه جړا نه راځي چې ما سره څه وکړه خپلو آشنایانو وکړه نه مو کتل په افغانستان کې په پوه شي څرنګه مقصد دا دی چې ښایسته ښایسته کمانډران هغه او داسې پیسو باندې خطا کړ که نه چې نن یې سړی نام اخلي وای به چی مک لیدلای می په دا خلی می اوالای نو دا ار چیرته دو دا کار کئی شجی دا سی ارامیان دی نو اول اول با بادشاہ دا اغا کئی ولیکن اول نظره اول نظر دی بادشاہ بچا باندی الى تفریق جمعهم تفریق تی جمع و تقلیل حدهم او دی دو حد دی دو اغا بچکم دی آبا چکی پچ کی دی دو چاکم تیزی آبا چکی پچ کی و اخافت قلوبهم او داسې پراپیګنډې به کوي چې د هغه مخالف قوم په زړونو کې خوف وغورځي حتی یتمثلوا بین یدیه لا یستطیعون لانفسهم شیئا تر دې چې هغه دا خیال سي چې یاره مقصد دونه به وډار کی چې یاره مونږ خو دو مخکې هیڅ کولای نشو هسې لریږو لکه دا څونه پراپیګنډې به یې غورځولې جنګ په وخت باندې فاذا ظفر بذلک چه کله پدی کی کامیاب شی فلیتحقق فیهم ظنه الذی زوره قبل الحرب بیا دی اغا ظن پکی تا ثابت کی چا کوم ظن چا کوم دی وجنا د مخکی نه دا جنگ چو تیار کړی او بیا چ کوم ایجنډی دی پار جنگ تیار کړی او اغا ایجنډی باندې دی عمل وکی ځکه دی عمل پوکی چې کپ ایغه ایجنډی عمل نو کی بیا خپل قوم ملامتای چې بیا دی مونږ د سره پار دی مونږ جنگولو چی هغه کار خو دی حاصل نه که لکه تاسو ولیدل امریکی کی اوس چی کوم سنجیده طبقه د خپل قوم ملامتوی کنه هغه هغه چی ولی دی مونږ جنګولو مونږ فوجیان دی مړ کړه ټوله دنیا کی دی فساد ټولی دنیا کی دی مونږ مبغوث کړو او مونږ امن و امان دی خراب که او هغه مقاصد خو دی حاصل نه که کوم ایټم بم دی مینده که په هغه کی عراق کی او کوم هغه دی مقصد دا چی مینده کړه په افغانستان کی ملامتوی کنه او سونه اداریه پر دوی او بیانونه پرادرومی نو اول اول چې کله بادشاہ کامیاب سی نو هغه کومه ایجنډې دی پاره کړی هغه به خلکو ته وړاندې کی چې ګوره هم ولیدله دغه ایجنډې دی پاره ما چې کاو جنگ کاو فَإِنْ خَافَ مِنْهُمْ أَنْ يُفْسِدُوا تَارَةً أُخْرَى بیا کدین یری د بادشاہ چې بیا به دا بل واری فسادو کی لا پکې تخلقو کې هغه پرتوا ادی دو کلاګانی او حصون به چه کی وران کی چه سبا بیا جنګ ورسره کولای نشی ځکه بیا دا آرامیان هر چرته چه فتح وکی بیا چه کئی هغه اسلحه دی هغو خلقو نه ټولوی او چرته ټینکونه یی هغوی هغه وسوځی اسلحه چه خلق غیر مسلح کی کلاګانی ړنګی کی چه سبا بیا سر چیګ نه کی دا جنګی فلسفی دی شه جی وجعلهم بحیث لا یمکن لهم ان یفعلوا فعلهم ذلک او داسې به دغه قوم وګرځوي چې دو بیا داسې کار ونه کړای سي او بیا چېرته سر چیګ نه کي اوس خلیفه دې څنګه اخلاق و حامل سړی پکار ده ولما كان الخليفة حافظا لصحة مزاج حاصل من اخلاق متشاكسة اوس خلیفه خو حفاظت کئ د داسی صحت د داسی یو مزاج چا حاصل سلی وی د اخلاق متشاکسو نه ګوره مختلفو طبیعتونو نه یو حکومتونه جوړ وی د هغو ټولو دی خلیفه وی نو ده پاره پکار ده او جب ان یکون متیقظا چی دا به بیدار مغز وی و یبعث عیونا فی کل ناحیه هر طرف کی به جاسوسان واسطی و یستعمل فراسة نافذه او فراست نافذه به استعمالی خود ځیرکی به کئی و اذا رآ اجتماعا منعقدا من عساکره او که کله په خپل فوج کی چیرته بغاوت محسوس کاوه چی یاره فلانی جرنیل یا کرنیل یا کپتان چه کئی بغاوت کئی کمانډر نو چی په پوهیږی کنه ده ته اطلاع رسیږی فورا به دی هغه چه کئی سرکوبی کئی معزول به یې کی لری به یې کی په جلو باندې به یې دننه کیږی و اذا رآ اجتماعا منعقدا من عساکره کله چی دا یو ټولی ووینی چی هغه انعقاد منعقد شوی وی د ده لښکرو نه او ده مخالف را درومی فلا صبر دون ان ینصب اجتماعا آخر نو دی به ولګی او یو بل ټولی به ورته برابر کی مثله دغ ټولی غوندی ممن تحیل العادة مواتاتهم معهم چی عادتاً د دو په مابينځ کي موافقه چه وي محاله وي يعني عادت په دې باندې نه وي چه دا دواړه بيا دواړه سره په يوې کيسې متفق شي او دواړه د بادشاه خلاف شي نه د دغ قوم ضد قوم به راولي او د هغه به چه په وکړي بيخکني به په وکړي ځکه دا اپریشن ته د ایجنسیو هغه ته پښتانه اکثر نه ورلیږي هغه د سیند د دادا دغو علاقو ول خلک یې ورته رستولي بیا هغه په کوي ځکه چې هغه خو موافقت سره راتلی شي ځکه یې په هغه سره چه کوي مقصد دا ده چې اپریشن له هغه کوي دا یو خپل طریقې وي ما ټولې زده دي خو خدای دې خودمختار حکومت ما ته راکړي ښه جي خودمختار چې امریکې سایه لاندې نه وي خودمختار حکومت و اذا را من رجل التماس خلافت او کچرت دا یو کس میند کی چیار ای خلافت تزړه کیږي سو ورو ورو گروپ جوړی چې د خلیفہ شي دنه خلافت ونیسی په واخ باندې چې خبرېږي کنه سرکوبی دی کئ ودی ټکی او هغه جماعت تی مات کی شان و شوکت تی مات کی جیل ته دی واچی فلا صبر دون ایفاء جزائه و ازالة شوکته نو صبر دی نه کئ چی تر څو پورا بدله نی ورکړی او ازاله دی شوکت تی دی نی کړی او قوت ور ضعیف کړی نی ولا بد ان یجعل قبول امره والاتفاق علی مناصحته او بادشاه پاره دا ضروری ده چی دی به داسی ماحول جوړی چی د ده امر ټول منی او ټول خلق ده ته خیرخواهی په لهجه باندی ګوری او خیرخواه یی وی داسی یو سنت مسلمه عندهم وی لکه مثال دعاګانی ورته غواړی دا هسی صرف زبانی جمع خرچ نه ولابد ان یجعل قبول امره والاتفاق علی مناصحته سنتا مسلمه دی به دا سنت مسلم وګرځی عندهم دوی خواته ولا یکفی فی ذلک مجرد القبول صرف دا نه چی هغه زبانی هغی نه نه چی حقیقت کی دی په خلقو ګرانی بل لابد من امارت ظاهرة للقبول بلکه د ده مقبولیت څه ظاهر علامې پکار وي چې دا واقعي خلقو کې مقبول ده بها یؤاخذ الرعیه کالدعاء له والتنویه بشانه فی الاجتماعات العظیمه لکه کوم بادشاہ نه خلق خوشاله وي دعاګانې ورته غواړي په غټو غټو اجتماعګانو کې خدای پاکه ته خو نور عمر راته دراز کې او داسی نیک بادشاہ مومیندلای دا داسی او دغه ارامیانو ته چیرې چا دعا غوښتی دی په چیرې اجتماع کی نه چې خدای نور تبا کی او نور چکی تبا کی کل یوم له بل ورځې نه چکی بدترون کی شجی وان یوتنوا انفسهم علی زی و هیئه امر و هیئه امر بها الخلیفہ او خلق په ځانونه عادت کی په هغه طریقی باندی په هغه لباس باندی په هغه هیئت باندی چی کومه باندی خلیفه حکم کړی چی داسی کو نو ټول خلق هغه چه کئی منی لکه مثال کالاصطلاح علی الدنانیر المنقوشة باسم الخلیفة فی زماننا لکه شاہ سے وئی چی مونږ په زمانی کی پدی اتفاق شوی چی په دینار باندی با هغه د نام د خلیفه منقوش وی نو دو بیا خپل آپس کی هغه روپۍ چلی او په قدر نګاه سره چه کئی ورته ګوری او دارنګه بل یو کار جاری کی نو خلق یې په ښه طریقی سره کئی دا دشحینا بادشانو دپاره چه دی پکار دی والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحیم باب اتفاق الناس على اصول الارتفاقات پدی باب کے شاہ صاحب رحمه اللہ دی دی خبر بیان والغواڑی چی ټول خلق قطع نظر دی دینا چی آپ مشرق کی اوسی که په مغرب کی اوسی که په شمال کی اوسی که په جنوب کی اوسی او قطع نظر دی دینا چی آدی دین سماوی تابع وی او کا نوی او بیا د دین سماوی تابع چی وی بیا خوا موجوده دین حقه باندی وی او کنا تحریف شده ادیانو باندی چی کوم منسوخ شوی دی هغه باندی بهر حال ټول خلق چی دی په دی ارتفاقات و اصولو باندی چی دی متفق دی یو گوره دی ارتفاقات و اصول وی او یو رسوم وی رسوم ورستو برادرومی دا اصول معنوی شئی نئی او دی معنوی شینو تا کله چې سړی یو عملی جامه ور واغوندی بیا دې نه رسم جوړ شي بیا دې ته رسوم ورته وایي لکه یو قانون وي مثال په طور باندې نکاح دا یو اصل د دی اصولو نا ټول امم په دی باندې چې دی متفق دي کدا انګریزان دي که یهود دي کدا دي دا چې کوي نکاحونه کوي باقاعده دغه سی خپل خاص یو جوړی وي ټول امم په دی باندې متفق دي چی دا هندوان دی سیکان دی ټول باقاعده دغسی نکاحونه کوي خپل اولاد یی وی بچی یی وی نسل یی وی نسب یی وی نو ټول په دی باندی مقصد دا ده چی د نکاح باندی متفق دی البته د دی نکاح تا عملی جامع ورکولو کی په دی کی اختلافات دی دی ته رسوم ورته رسوم نو رسم او اصل دی کی دونه فرق وی چه اصل هغه امر معنوی وی او دی امر معنوی تا عملی جامه وراغوستلو ته بیا چه ورته یی رسم ورته یی رسم و رواج چه ورته وایی دا هغه اصول تا عملی جامه وراغوستلو نام رسم و رواج شی نو چا بیا په نکاح کې څنګه طریقه وی چا بل نامونه طریقه وی چا بل نامونه طریقه وی هغه کی مقصد دا دی چی ټولو خلقو چه دا اتفاق تا ها البته هغه تا جامع ور اغوستل هغه رسم و رواج کی به د خلقو چه وی فرق وی لیکن په اصولو باندی ټول خلق چه دی متفق دی شاه صاحب ددی خبری بیانول غواړی ها البته دوه قسمه خلق آ داسی دی چی آپ دی اصولو کی مقصد دا دا چی ورسره شمار ندی اغا اتفاق نکی یو بلح کم عقل خلق خو دی سره په دی کی فرق دی اتفاق علی الاصول کی څه فرق نه را درومی چی کم عقل خلق بلح اغا مقصد دا چی په دی اصولو باندی متفق ندی نو دی کی څه فرق نه راتلو ځکه چی دا بله دا حمقه دا بلکل حیواناتو غوندی وی او دو خپل جان دی دی ارتفاقاتو اصولو نه بالاتر غوندی بولی مجانین حمقه وغیره نو آ ټیک تا یا اغا فساق فجار او دی غنډګانو ټولی چی آ مقصد دا ده چی زړه کی خو دا ارتفاقات منی خو لیکن دی چه عارضی شهوتونو او عارضی حرص و لالچ وغیره دی دی وجه نه مقصد دا ده چی دی ارتفاقات و مسلمه و نه دو چه کئی انکار کئی لیکن که زړه دی وسپړ بیا دو په زړه کی دی دی نه منکر نه یی لکه مثال په طور باندې د زناتو یو ټولی زانیانو نو اوس دا زنا دا داس یو جرم دا چی دا په هر معاشره کی جرم دا دا سکانو خواته جرم دا دا اندوانو خواته جرم دا عیسیانو خواته یهودو خواته ټولو خواته دا زنا چی دا جرم دا البته دونه ده چه اوس ته دی جرم په نوعیت کی او سبا په سزا کی په دی کی چه دا مقصد دا چه اختلاف ده نو اسلام زان لا مقصد دا چه یو خپل مذهب دا حقا نو آوئی چه شادی شدا غی ادا ڈنڈ سر اولڑی سنگ سارے کا غیر شادی شده ئی مقصد دا ده چی کوړی ورله چه کا ورکا او نورو ادیانو به خپلی چی یاره وی شرموا او که بیا په پسندیدګی سره یې نه و کړی و رضا یې نه وه سره بیا یې ورته څه محدوده غوندی سزا وی یا په جیل کی بند کول وی یا داسی وی ګوره هغه مخکی دی امریکی والی یو صدر و هغه چه ارامیتوب یې کړی و څونه یو پراپیګنډی وی په سیا په ټی وی ګانو په دی ریډیو ګانو باندی چی دا حرامی توب یې کړی دا فلانی شینی سره یې داسی کړی دی دا چرانګه وو نو تاسو رشته وای چی کدا انسانی فطرت لحاظ سره دا شای جرم نه وای نو ولی بدون لوی هغه چو کېدلا جوړېدلا نو معلومه شوا چی دا قطع نظر دینه چی مسلمان او بوشی اسلام خو یو فطرت مذهب دا دا خو عین دی ایس چی سلیم الطبع سړی وی نو د اسلام خو ټول قوانین آ بالکل د سلامت طبعی سره سو فیصد چری موافق دی نو دا یعنی یو نوع انسانی کی دا جرم گانشی زنا نو دارنگی دی زنا تو یو ٹولای دا نو دا نه ده چې د دو زنا کوي نو دو په زړه کې د زنا صحیح بولی نه نه شهوت اغستی وی که دا زنا دی سبا دو پردیو خویندو میندو سره کئی نو که دا دی ده وال سره وکړه بیا دی دی غصی نه چوی ولی چوی معلومیگی چی دی مقصد دا دی چی دی ارتفاق قائل دا یعنی دی دی شیک پا دی بانی دی اتفاق تا چی پا دی سر نظام خرابی گیا خو آلتا دی خپل شهوت چو آخسته غلا دا یو نوع انسانی جرم دا ډکیتی دا یو نوع انسانی جرم دا قطع الطریق یو نوع انسانی جرم دا ولی که دا دی غل خو نور نه غلا کوي بیا په خوشحالیږي هغه خو زړه کې دی دا کار بد بولي کنی که سبا دې دنه څه پټ کړ بیا دی ولې خپه دا خو بیا دی نه برداشت کوي کنه نو دا وجه دا ده چې هغه شهواتو اخیستي وي نو عارضي وجې نه دود دې شي نه مقصد ته به وایې چې که انکار کوي که نه یې منکرین نه وي د دې ارتفاقاتو نو دا اصول د ارتفاقاتو چې چوره دي دا متفقن علیه دي او شاه سوي چې دا متفقن علیه جوړ شوي نو دا اسې بغیر د څه وجه نه متفقن علیه نه جوړېږي داسې کېږي چې هېڅ وجه نه او ټول اهل شرق و غرب په دې سره جمع سی چی مثال فلانه شیبه صرف سره خورو او بل چه شیبه نه خورو نو دا اتفاق ایا بلا وجه شاسی وی چی کدی شی نشی کدلای خامخا چی دا دون خلق سره یوزای کیگی په دې خبره چی دا شیبه خورو دا بل با نه خورو خو خامخا به دې اجتماع دې پاره سو وجوهات دی نو دا دون اهل شرق و غرب کته نظر دی دینا چی دو متدین بدینین دی کنه دی او دو په دی اصولو دی ارتفاقاتو باندی سره یو ځای کیږی او متفق کیږی نو دا به یقینا خبره دا ده چی بغیر د څه دلیل نه او بغیر د څه وجه نه به دا اتفاق نه وی بلکه دا به څه وجوهات غواړی چی هغه وجوهات دا دی چی دا ارتفاقات چی کوم اصول دی دا دی نوع انسانی هغه صورت نوعیه چه دا تقاضا ده ا صورت نوعیه خو د نوع انسانی ټول چه ده ولی د صورت نوعیه د نوع انسانی دا د اعمالو او د افعالو نه پور وی ډک وی ا د افرادو په لارې باندې بیا دونه چه کیږي ظاهریږي دا افعال او اعمال نو دا ټول یعنی دا نوع انسانی اغا صورت نوعیه او د نوع انسانی اغا فطرت آد دی خبرو چکی تقاضا کئی ځکه دوئ اتفاق په کړی کنی یو دوه کسان چی په یو شی متفق کیږی خامخا مقصد دا دی څه وجه به یی بلا وجه نه متفق کیږی نو دا دونه عظیم مخلوق چی په یو شی باندې سره متفق کیږی نو یقینا خبر دا ده چې دا به دي سو نو مقصد دا ده سو دی وجوهات ما تحت بدا اتفاق چوي راغلی وي هسې تاسو په دې مسئلې سر خلاص دا مسئله شاه صاحب په دې باب کې بیانول غواړي ورته وګورو باب اتفاق الناس على اصول الارتفاقات دا باب دا په بیان دی اتفاق تی خلقو کې په اصول دی ارتفاقاتو کې چې ټول خلق په اصول دی ارتفاقاتو کې چې دی په اغبان سره متفق دی او بیا شاہ سے وئی چی دا گور فطری شئی ندی دا ارتفاقات او دین تاس تدا ثابت شو چی دا نن سبا خلق چل وقتانیو نا عقل من ندی او نور نا ذہین دی او نی قوت حافظی لمخکنیو نا چی دی مضبوطی دی خدا فطرت دا او دا دی دنیا یو نظام دا چی ورس پورس بدغا سے سکیگی ترکی آبرادرونی که یو انسان وی په چټ یا میدان کی یو انسان د پچټ یا میدان کی چا وګرځاو په غرونو کی معصوم وګرځاو ایوه معصوم وګرځاوله نو دا داسی هغه غرونو کی لوی دل پانی خوړلی یا بلس یا بلس نو آخر چې کله سن بلوغ ته ورنږدې شي او ورورسېږي نو په سړي کې هغه شهوت مادي او په هغه شینۍ کې وي اوس قطع نظر د دې نه چې دوی په دې کیسې باندې څوک پوه کړي نه نه دغسې به دو مقصد دا چې دا کیسه سره جوړوي بیا چی جوړ کی او مزاجونه صحیح وی مادی صحیح وی بیا به دین اولاد پیدا کی بیا با مقصد دا چی الہامی طریقے سره خدای پاک دیتا آغا طریقے ورشی چی دا با سنگ پالی سترے بے بیا بدا دغه سره ستریږي بیا بدین یو وړوکی غوندی کور غوندی جوړ شی بیا به دو دا سوچ کئ چی یاره دا باران مو وی هغه نو خاشاک په سر راټول کئ چیرته به غره یو څنګ ته داسی کاڼی کیدی هغه سره به ودرئ بیا به دغسی ټیم تیری بیا به بله ورځ بیا سوچ ورسی چی هغه جای پکی سوری د آب بند کی بیا به وای چی یاره پدی خټی واچی سره داسی داسی داسی داسی نو دا به دغسی څه کیږی دا ترقی به دغسی ځینی کیږی په پوه شوی نو هغه به په دی پوه شی او بله ورځ به یو اوار میدان باندی څه ګټی چی دی او پورته به چت واچی داسی بیا به داسی ځان ته را ګرد کی بیا به دغسی نور اولاد کیږی دغسی یغو نو بیا به چی څونه حوایج زیاتیږی دره به ورو ورو بیا خوراک معاملی کی به پختان یو شی بل شی لوخی داسی جوړول دا به ورو ورو دغسی دی د په ذهن کی خپله سره درومی اوس نو دا په دې انداز سره دا شی کېږي چې کله ته سوچ کوه چې کله ضرورت پېښ شي هیچا نه د یو شی لیدلی نه او خپل د ذهن کې هغې څه رادرومي منصوبې چې یاره دا مې داسې وکړی بیا مې داسې وکړی بیا داسې او یو صورت مخته چې سي عروضي سړی په هغه باندې چې کي عمل وکړي نو دا فطریات دي دا د نوع انساني چې دي تقاضې دي شاه صاحب په دې کې لکه دا باب د سابقه ارتفاقات اربعه او باب دی پارا یو قسم خلاصه ونی رو باسره دی ایغو ټول خبرو یو نچوړ ر باسره ده یو مدینه هم د دې ارتفاقاتو نه خالی کیدلای نشی ولا امة من الامم اهل الامزجة المعتدلة والاخلاق الفاضلة ولا امة من الامم ان یو امت دی امتونو نا چه اغا اهل دی امزجه معتدله وی او اخلاق فاضله وی